ته په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنك لا تخلف الميعاد الله سبحانه وتعالى د ایمان ولو هغه بندگان چې هغه خیر البریه خلاصه الموجودات داغي په صفت کې دا څه فرمایلی دي چې د دې کار دی و يتفکرون فی خلق السماوات سوچ کی په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې او دا نتیجه راو باسي چې ربنا ایز موږ ربا ما خلقت هذا باطلا دا کائنات چې موږ ته پسترګو باندې راځي او باز نه راځي ډیر نه راځي او لګینو نو دا تا باطل نه پیدا کړی باطل یو دې توای چې پاوی کی امر او نه نوی باطل عبس توای عبس لا یؤمر ولا ينهى چې امر او نه هغه پکې نوی اسمان او زمکه الله پیدا کی نه چاته د حلال او امر او نه د حرام نه د عبادت نه د طاعت بس صرف اسمان او زمکه ده خوراک او اسکاک پکې پیدا شوی دی او خوري او اسکي او جون تیروي او بس مرګ دی سم نشته نه الله د څه کار ته چرته نه کې دا ستاسو د شان سره لایق نه ده چې ته دې د څه ابس کار وکې ځکه دا په من کې چې ودنا انسان یو ودنا یو کمزور عقل والا غبه د څه کار ونه کې یو مدرسه جوړ کې یو سکول جوړ کې یو ځای جوړ کې یو کور او پاګه کې دا هیڅ امر نه چلیږي دا هیڅ حکم پکې ونه چلیږي دا نشي کېدل الله تبارک کار څنګه وکي دمه معنا د باطل هغه دا ده الذي لا يدل على توحيد خالقها باطل دي ته وایي چې د دې دلالت نه په کمین په عظمت باندې داغه په لیواله باندې داغه په علم او قدرت او حکمت باندې دلیل نوي نو دا سمونه چې دی د ازمکه او د کائنات چې موږ او تاسو یې نو فلاوسم بما تبصرون وما لا تبصرون کوم شی چې تاسو تخکاری یا نخکاری دا ټول شیان چې دي دا د رب العالمین د لیوالی داغه د عظمت داغه د توحید داغه د علم نه داغه د قدرت نه داغه د حکمت دلیل د رب العالمین د حکمتونو د قدرتونو د عظمت دلایل دي دا سوچ دا سوچ نه کوي هغه دوه تاوانه وکړه له یو د ایمان والاو صفت پاغ انسان کې نشتا د ایمان یو خپل صفت د انسان کې نه موجوده لکه بل اوس ما دا عرض وکړ چې د دې متعلق فکر ډیر کم خلک کوي او دین تاوان د دا وکړو چې هغه هم ډیر لوی تاوان دی چې د فکر د وجنه الله چې د انسان په ایمان کې کومه تازگی پیدا کوي کوم نور پیدا کوي پزړه کې کم جن پیدا کیږي د دې په وجه په ایمان کې کومه ترقی راځي دا غې نه محروم شو دی چې هغه ترقی د ایمان هغه د ډیر عبادتونو نه غوړه ده د دنیا شیان خو په ځای باندې پرې ده دنیا خو هغه د دین وی وړي خبره ته نه رسیږي رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها د الله رسول فرمایي د سار دوه رکعات سنت دا د ټولي دنیا نه غوړه دي د سار دوه رکعات سنت چې د سنتو درجه کې دي د دنیا وی مسلې ته هم دنیا ټول نشي رسیدل لیکن دا عمل د ډیرو عبادتونو نه غوړه ده د ډیرو اعمال ظاهریو نه غوړه ده دا فکر چې ده فکر هغه عبادت ده چې د نیکانو خلق عبادت ده د انبیاء علیهم السلام عبادت ده او د صالحین عبادت ده او نور قلبی دی نور قلبی د ایمان د پاره یو تخم دی او د ایمان د تازګۍ او ذریعہ ده د دې د وجه نه په قران کې دې ته ډېر ترغیب دی بل اوس ما باز ایتونه ویلی او دا اوس هم د آیت مې ولسته احادیث نبویه هم په دې باب کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طویل السمت چب ډېر ناستو بيزه خبرې به نه کولې او دارنګه هغه بچ دا چپ کې نهسته نو به زی فکرونه به نه کول په خسته فکرونه کې به وو دا د صحابه کرامو په اعمالو کې هم دا دا د سلفو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه فرمایلی دی چې افضل العبادت التفکر فی نعم الله بهترین عبادت دا دی چې سره د الله په نعمتونو کې فکر وکړي په دې کې چې سره سوچ کوي دا یو بهتر عبادت دی لو فکر الناس فی عظمت الله ما عصوه دا ټکی ځان سیات کوي د بشر رحمه الله نه نقل لغوي لو فکر الناس که خلک چرته سوچ وکي فی عظمت الله دا رب العالمین په لیوالي کې سوچ وکي چې الله زموږ سونه لوی دی داغلی واده من په ذهن کې نشو راګیرولې زموږ ذهنونه زړونه دماغ د دینه قاصر دی چې الله دې راګیر کی لیکن یو حد پوره که انسان وچر د سوچ وکي نو ما عصوه دی بندگانو بعد دی الله نه فرمانی نه کوله نه فرمانی په دی وجه باندې کیږي چې د ازرو د الله د محبت دغه د عظمت نه خالی شي چې هر کله خالی شي ګناه ته مخامخ راشي شیطان په د پاسه مسلط شي د نفس شهوت وته وای چې وکا بسیسته ته ګناه وشي رسته چې به سره مؤمنی گزاري والا زین کې به خبر راشي چې الکه دا دون دی الله خلاف ما وکړه دا ما څه وکړه نذكر الله فاستغفروا لذنوبهم د الله د مؤمنانو صفت کې وای کنه دې ټکی ته ګورئ ذکر الله دی خپل الله را یاد کی چې د دنیا دی الله خلاف کول زه د دې لپاره پیدا وم چې دا غنه فرمانی کوا نو زه استغفار غواړم چې الله زیاته وش قران وش فساد وش الله سبحانه چې دا کار ما کاو ولنا اوفر الحظ من هذه الايه منګم چې د دې آیاتونو غوړه ډېر غټه برخه خسته کې تاسو سوچ چرته وکړئ زمونږ ژوند کې دغه زنګ په سنا سره درجه کې موجود دی اگر که موږ بزان ډېر اوچت دي صاحب وو خدا زنګ زمونږ سره هم شته دی کنه نو ولی قران اثر نه کوي ولی احادیث رسول الله اثر نه کوي ولی هغه ایمان نشته دی ولی هغه د صحابه صفات نشته دی ولی هغه د متقین صفات په من کې نشته دا دغه زنګ د زړه والے دی والے دی خراب کړی دی زما عزت مند ما دا مقصد بیانوو چې د الله عظمت چې د چا په زړه کې راشي بینا فرمانی هغه سړي ته ډیر بد ښکاري څومره چې دا عظمت په ځکه ډیرې ده هغه مر د ګنا نه بد ته ابعد الناس ډیر به تی بعید ډیر به تی جدای او ډیر بد بل باندې لګي او چې بل څه کې کیم طالب پریشان کیږي به چې دا ګنا ولي کیږي غم بدر باندې راځي پریشانی بدر باندې راځي د بل چا په نافرمانی باندې نبی رسول الله صلی الله علیه دا حالت کړه لګیدا لعلک باخع نفسک د اسنه مې ځان پوهه کوي زما عزت من الله خپل نبی ته وایي شاید چې ته ځان هلاکه الله یکون مؤمنین چې داخله کې مان نه راوړي نبی رسول ته دا حالت لګی دا چې دا دون نبی الله او دون رښتینی ذات او دون حقیقی ذات او دون سخت ذات شدید ذات هغه باندې داخله کې مان نه راوړي شریکانو سره جوړي بغاوت کوي نه فرمانه نه کوي دا څه کوي داخله دا ځان تبا کوي نو ډیر به حد کوشش وکاو به حد کوشش خپګان به ډیر کاو دعاګانې به ډیر کولې او دعوت به ډیر کاو چې داخله کې ایمان ولې نه راوړي الله به توخ په وخت باندې داغه واګي به راګرانی ول د نبی رسول الله ولې کسره دي کې به حد لاړ شي خرابيږي خراب چرته نشي الله خپل نبی ته ځان نه هلاک ودا دزما واګ دي دا ځلې خلکو له ایمان ته په پر کوم شاله نه ورکو ته ځان نه هلاکي الله رب عزت دا متفرمایلی دی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اکثر انسانان کته هر څونه کوشش وکړي ایمان نه راوړي کستاسو نه هرس یې ازما پیغمبر ته ځان د هرس نه هر څونه په تکلیف کې واچي خو اکثر انسانان ګره د ایمان راوړو والا نه دي دا تسلی نه بیا غته وخت وخت ورکولې دا ما د دې لپاره دا خبره بیان کړه کله چې د ایمان هغه الله برابر کاو در رب العالمین عظمت دې بزره کې ورننه واته خپل ګناه به تبدی خاري خاري خو د بل بم ته به بدی خاري کیږي خپکیږي په پاره او د دې خبرو وردا مطلب نه دی چې د سینې به ګناه نه کیږي ګناه کیږي د انسان نه کمزوري منګه غفلت را باندې راځي دا استهزار د الله د عظمت استکلوزي د سړي د ذهن د دماغ ودانه او شهوت تر مخامخ شي است د سړي نه دا کار وشي په کمال دا چې زر سره بخنه وغوړي توبه الله توبه سي رجوع خپل خالق ته وکړي الله زیاته وشي به الله د چې بنده په باره کې وایي چې فل يفعل ما شاء ته ګناه کوو زه به تبخم ځکه حدیث کې راځي چې بنده کله ګناه وکړي بیا الله ته وایي چې الله پاک دا ګناه ما وکړه ما زه ته وش الله فرمای علم عبدی اسما بنده په دې باندې علم یې راغی ابل استاد ته ما دا خبره وکړه د الله په دې خبره علم راغی چې ان له رب اسما یو رب شته یغفر الذنب ګناونه بخیهم ويؤاخذ به په ګناه رانی ولم کوي او قدرت والا ذات د مرانی ولش نو د دې د وجه نشته استغفارونه کوي نه الله وزما ته معاف غفرت لك به دا انسان چې په دې پاکۍ کې ژوند تیرې تیرې یو وخت تیرې شي لسره تیرې به ته ګناه وشي به الله ته چې الله دا کار خو به دې وشي زیته وش الله رب العالمین دا به زیته وش الله رب عزت ته به سبق نه وږي به دریم کړه ته حدیث کې راځي الله فرمایي چې زما دا بندر دا کارونه کوي فليفعل ما شاء دا د چې څه کوي د کوي زبو ته بخنه کوم یعنی کله کله دا دغه شان ګناهونه کوي نو زبو ته د څه بخنه کوم کله کله د ګناه کول او د څه زی قادر او عالم ګڼل ما په مغفرت د ګناهونو باندې او په دې ګناه نه یریده هم زبو ته بخنه کوم او د څه بنده د الله خوخه ده ان الله يحب العبد المفتن التواب دا حدیث ډیر د حکمت شی دی قران او حدیث ډیر حکمت دی که سره په دې شرط پوه شي کله حدیث کې ترغیب ګناونه درځي وای ګنا الله وای هغه بنده خوخه دی المفتن چې ګناونه کې اخته کیږي او تواب الله ته توبه وباسي لو لم تذنبوا کتاسو ګناونه نه کوي لجاء الله بقوم الله بده چې خلک راولي یذنبون ګناونه بکې فیستغفرون او بخنه بغواړي نه فیغفر لهم او ته بخنه کوي ورکه دې حدیثونه کې ته وګورې ظاهرا ترغیب دې پکې چې ګناه کوي لیکن په دې کې ګناه ته ترغیب نه دی حکمت پکې دی چې بنده ګناه خود ناشم کی ته کمزورې ضعیفې ګناونه ډیر دي خو کمال ساده دی چې توبه د الله توبه ساده د الله عظمت به تر حاضر کا ذهن دې وتلې دې دلانه دې وتلې به تر حاضر کا نستا دا ګناه او به الله ته دا رجو دا د الله ډیر خوخه ده دا ویلي خوخه وجه دا چې څنګه ګناه نشي ګنځان دي ګناګار نه کړل نو ته به دسی خالی ذهن به اړکه به دونه درد نه درد شوق بنئ ير بنئ چې ګناه ده نو شو او په دې پوه شو چې اوس مجرم یم الله رب العزت نه بدل حیا درځي یو د الله سبحانه و تعالی یې نه به پزره کې پیدا شي بل استغفار بغواړي بل احتیاط بکې بل نو د دې ګناه د وجنه په تاکه ډېرې نه کېنې پیدا شولې د ګناه د وجنه د ډېرې نه کېنې پیدا شولې ځکه سلف ویلي دی یو سړی الله په ګناه باندې جنت ته بوتره او بل سره په نیکی باندې ورته بوتره او دا څنګه د دې وجه دا و دا په دې نیکی او دې ګناه خپل ذات کې نقصان نشته دې پورې چې کومه خبري متعلق دي دا دا غي وجه دا وجه دا وې دیو سړي ګناه وکړل نو دا همیشه د خپل ګناه را ډول شي الله زه ته مو او بدکار وشو د الله نه له حیا ورته او سره هم د څه تکاوه الله ځان یې ذلیل او سپک غاڼه او استغفار او توبه او استغفار او توبه د دې دوه جن په ځکه د الله ډیر محبت پیدا شو د الله تعظیم پیدا شو د الله یې پیدا شو دا الله رب العالمین دا که استعملون د وجه نشته د تبخنه وخت ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا مخک الله داسې فرمای الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات د دې خلکو ګناه به په نیکی بدل شي د دې ګناه نه مستنی کی جوړ شي دا کومه ګناه چې کړې ده حدیث کې راځي دا ګناه په ځای ول الله اجر استولي د قیامت پر ورځ تواجه تا سل ګناونه کړې د سل بجې سل اجر واخله هغه حدیث کې خلکو ته دا اشکال لري چې د ګناه په ځای څنګه ته خدای الله نه فرمانی کړو په یوه څنګه الله اجر ورکړي دا هغه وجه دا وا تاسو په دې نقطه باندې پوه شئ ان شاء الله ګان چې د دې ګناه په ذات کې اجر نشته دی خو د دې ګناه سره بعضی خبرې مرګري شولې د زړه هغه نرمي و مرګري شو رجوع الى الله وسا رغبت في الله دا په کې مرګري شولې د الله hebat استحزار دا سره راغی دا هغه د وجه نشته د ګناه نه کې جوړ شو او بل بنده چې الله پاک باندې کوي باندې ورته بوتل هغه په دې طریقه یې نه کی وکړه نو بیا دا بنده دا د ډیرو خلکو مزاج دی زمونږ د ټولو دا مرز دی هغه خپل نیکی بار بار یادوله چې ما د جهادونه کړی ما دون دعوت الله سره کړه زه د شپې را پاسې دل ما د څه نبلونه کړی هغه خپل نبلونه نیغ نه خي الله ته چې ما وردا کار کړی دی دا مې کړی دی دا مې کړی الله ته چې خپل نیکی نیغ نه کوي دا انسان د الله د نظر نه ستپریږي چې ته څوک یې د دې نیکی توفیق تعالی چا درک دا در باندې چا وکړه به دا نیکی دل چا قبول کړه به دا نیکی دل باقی چا وساتله او به په دې باندې چې دا تا قسمه قسم نعمتونه چې دی وخوړل د دې نیکی په مقابله کې من په سونه په کرون نعمتونه د الله خوړلې دي وره هغه نیکی نه زمنګ د الله د نعمتونو مقابله کې وختي ختم شوې دي هیڅ هم نشته خو کوم محض فضل د رب العالمین نه سره جنت ته نشیت لله تاسو اوس په دې وخت په دغه خبره پوه شئ چې حدیث کې راغلي دي چې یو انسان په خپل عمل جنت ته نشي تللی صحابه یا رسول الله انت تم نشي تللی قال ولا انا زم نشي تللی الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل مگر کله مې په خپل رحمت کې نه باسي په خپل فضل کې نه زم جنت ته لاړ شي په دې خدمت باندې تاسو اوس پوه شئ هغه څنګه چې په خپل عمل ځکه موږ جنت ته نشو تللی چې د نیک عمل ټول توفیق د الله تعالی طرفه دی چې هغه در ذهن کې نه چولې نشي کولای یو به چې هغه طاقت در نه کې نشي کولای چې هغه در وخت در نه کې نشي کولای هغه دی پغه نه کوي باندې پوهه نه کې نشي کولای کاغه د شوق پیدا نه کې نشي کولای کاغه د اخلاص در نه کې عمل دی برباد دی کاغه د اتباع د سنت درونه کې عمل دی برباد دی کاغه در کې احتساب پیدا نه کې عمل دی برباد دی کاغه در کې صدق پیدا نه کې عمل دی برباد دی او دارنګه کاغه در کې احسان پیدا نه کې عمل دی برباد دی کاغه در کې ذلت پیدا نه کین عمل دې برباد دی او دا د عمل شرطونه دي په دې باندې قبليږي کا عمل او به بد عمل چې وکړه د بدن نه دروته نه به دا غینه بعد د دې عمل په مقابل کې الله تعالی نعمتونه درکړه دا خوراکونه دا سکاکونه دا بارانونه دا شپه او دا ورځ او دا نعمتونه دی وکړل دا مقابله کې نعمت دلال دا عبادت دلال دا یو نعمت په مقابله کې یو ګیلاس یې وبشره وسکلې کنه نو کته هر څونه عبادت دې کړی دا غي په مقابله کې غلاړ دا یو ګلاس وبته ته دونه محتاج او الله ستاسو عبادت تاجت نه لري د څه ده کنه الله زموږ عبادت تاجت نه لري موږ دا غي یو ګلاس وبته تاجت لرو هغه دا غي مقابله کې لاړ به بل نه عند الله دا دې چې دا عبادت یې دلا وساته کله ونه ساتي پریا به برباد شي کله دلا ونه ساتي په ارتداد به برباد شي ول عیاذ بالله کله دلا ونه ساتي په بے ادبی به برباد شي عمل په دې بربادي ګیریا او دارنګ به دبی ارتداد او دارنګ به مخالفت الرسول د نبی رسول الله خلاف بدن چرته وشي والعیاذ بالله هغه باندې برباد شي بعضی بد اعمال چې دا کوم عملونه بربادې ان تحبط اعمالکم الله تعالی د عمل حفاظت کوي کی کی تر مرګا چې حفاظت دا وکړه به پیمان کی تدې ته محتاج چې الله دې پیمان کی مړ کی دې ته موږ محتاج نه کومه ډېر وکړي خو چې اخره خاتمه خراب شي پیمان کې لاړ نه شي ټول عملونه برباد شي ایمان کې وفات کېدل زموږ بیل هغه موږ الله ته محتاج یو نبی چې کله د قبر د حشر ورځ راشي نو په هغه ورځ چې داستانې کوي راش نو به دا د الله محض فضل له محض چې دانی کې قبلې او په میزان کې چې یو طالب اجر درکې او جنت دغه مقابله کې درکې دا د الله محض فضل له کنه ده کنه دانی کې خو تا دغه مقابله کې هر څه خړلې دی موضوع کې دنه نور نه وزما مقصود تر زما زما عزتمن سره د حکمت مې په دې حدیث کې بیاناوه چې کله د رب العالمین عظمت ته د سړي په ځل کې حاضر شي به بد الله نه فرمانی نه کوي او که کوله ته کېدل نه ضربه توبه وباسي څومره مکدا عظمت په ځل کې ونه توبه به ضرور وباسي او کدا خبره د الله د علم داغه د قدرت او د عظمت استهزار نو نبي به دا وی وای چې وسله طالبانی ودرې کې اوس وانانی چې بډاګان شوبې به توبه وباسو صبر وکړه چې فارغ شوبې به خشو او دا تصویب چې دا ډېر خپل غلط عقیده دا ډېر غلط نظریه دی چې تصویب کوي ما خپل طالبای کې بداویل چې سره فارغ شي دا بوری د الله نه فرمانی کوي دا خو مولا شو دا عالم شو قران حدیث خو بالکل د ژوند تیری چې بالکل د احتیاج ژوند تیری کا او موږ به دسی تیرو پس د فراغت به دسی کوو چې فارغ شې شپاړه سو کارونه به پیدا شي دومره لانجو کې به ونه کلی چې به نه کمرون ته بوزګار نه وخت به ته نه ملاويږي په دونه لانجو به واوړې کله در باندې فضل چرته ونه کینو تصویب چې څوک کوي دا ډېر خوشی کار دې تصویب معنا څه سوف اتوب سوف اتوب په خلار به توبه واسو ودرېګا وصله وخت دې وصله ځواني ده وصله واړی څه صحابه خو نه دا قسمه قسم خبرې شیطان سړي ته په ذهن کې ورچي ما مقصد دا بیاناوه چې د رب العالمین د عظمت استحضار دا ډېر ضروري شی دی او دا اله حاصلېږي چې سړی د رب العالمین دلایل پیژني دلایل هغه دلیلونه چې الله عزوجل ودرولې دي موږ او تاسو ته په دې کائناتو کې ودرولې دي او زموږ په دې نفس کې ودرولې دي دې ته وګوره د الله دی والا به تر حاضر شي استحضار د عظمت د الله په دی باندې کیږي ما بل اوس دا خبر تاسو وکړه چې الله غره دې دلایل ته محتاج نه دی دا زمونږ لپاره ودرولې دي دا کائنات زمونږ لپاره ودرولې دي الله او تعالی نه لري موږ او ته محتاج یو د دې راز او نقطه تاسو ته مخې ویلې وا زموږ ځمن اوس دې تراشي تقریبا چې دا لسم دلیل دی که څوم د جزې بیانومه د الله د وجود داغه د قدرت او داغه د عظمت دلایل چې مخکې څه بیان شیو نو یو دا غینا الادله العقلیه دلایل عقلیه د دې بل تعبیر د الادله الکونیه دلایل کونیه بل تعبیر که تاسو زده کوئ نه هغه الکتاب المفتوح د الله د کتاب دی یو کتاب مکنون دی بل کتاب مفتوح دی د خبرې ته لګوري دا خبره ضروری ده ما ته ګوري صاحب دی خو به فیضل ته ملاویږي چې تاسو د بینون کې خلی ته ګوري به ته فیضل ملاویږي کتاب مکنون چې ده قران توایي دا کتاب دی الله پاک پټ ساتل بن کړی دی ورځي به پسې هغه برا کولاوي او پاره کې بګوري الله هم پکې پیژنې به په دې کې دنه د الله صفات دي الله په دې کې خپل ځان مونږ ترا کوله د الله تعارف چې دی دا د قران نه لري کیږي د الله د قران نه دغه تعارف کیږي الله خپل ځان په قران کې خدله نو هغه کې به ګوري خو هغه سړي نه وخت مخلي وخت به مولا ورکه سوچ او فکر به مولا ورکه هغه علم هم غواړي نحوه به مولا زده کوي او دا سب چې تاسو زده کوي دا د دې لپاره دی او دې لپاره به اصول هم زده کوي او د عربیت په کې به مهارت به حاصله نو به د الله عظمت سره د قران نه خپې یاندل شي او دې باندې تاسو څنګه تجربه شوې ده شوې ده کنه ده شوې ده قران نه د الله تعارف کی توحید هم د قران نزد کی د الله معرفت هم د قران نزد کی شرک او د کفر مسلې هم د قران نزد کی د دهریت مقابله هم په قران باندې کی د دې کتاب عظمت ډیر انسانانو نه دی پیژندل زه هم که چېرته موږ رښتیا د قران عظمت پیژاند کنه نو یو وخت به منګه دا نه پریدو هر وخت به زمون لاس کی دا دونه لوی کتاب ده او دونه خپل کتاب ده کله دې کمال چرته موږ پیژاندا د الله د کتاب لیکن ډېر خلک ته غافل دي کویږي په نه شوق او سنشتا عثمان رضی الله عنه فرمایلی والله لو طهرت من القلوب ما شبعت من القران قسم په الله که زموږ زړه پاک په د قران نه بنه مړېدل قران نه ولې سره مړیږي د زړه د ناولتیا د وجه هغه په یو رکعت د ویتر کې ټول قران ویلو یو رکعت ویتر ما حسین ودرې د ساره پورې ټول قران یې پکې ویو په یو رکعت دومره مزه ولا ورکولا دا تحوی کې دا حدیث په یو رکعت ویتر کې عثمان رضی ټول قران خپ شوق او په خوند باندې ویل دا موږ تاسو نشو کولای ځکه چې هغه زړه نه ولې دی او شان پاک نه دی قران کې الله ډیر مزه چولې دا ډیر کمال دین چې د الله کتاب هغه ته کتاب مفتوح وایي کتاب مفتوح یعنی کلاو کتاب چې دې کتاب کې هر څوک نظر کولای شي خزم پکې لیدل کولای شي سړی امی مولا کاروباری او غیر کاروباری ټول کتاب مفتوح د الله چې دی د اسمان او زمکه موږ تاسو دا الله کتاب دی د اسمان یو پاڼه ده او د ازمکه بل پاڼه ده او دا انسانان او دا غرون او دا ون او دا بوټي او دا کائنات دا به کې الله غټکی لیکلی دي بس دې کې ګورا دی ونی ته ګوره تا ته الله معلومي دی غره ته ګوره تا ته الله معلومي دی خپل ځان ته ګوره تا ته الله معلومي دی وو ته ګوره تا ته الله معلومي اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره سفیان به ویل کله چې د انسان سو فکر وکړه فکر دا فکر ما دول الله ورکی نه هر شي دغه عبرت اخستې شي سفیا به په دې کې خطا کېدل د سفیا نظریه هغه به دا ده چې هغه ورشي ته ګوري نو دا الله دی هغه شي ته به الله وای ول عیاذ بالله دا خبره مال خو نه راکې دا د سفیا شي کوم دا ډېری ناولي خبرې دي خاصه د رد لپاره ویو ارشي کې ایت الله کار کوي بیا غرت هم الله وای اسمان او زمکه ټول دی وحدت الوجود عقیده واره خلق وحدت الوجود عقیده دې نه پیدا شوی ده الله مخلوق یو شی غني او د مؤمن د ازما چې کوم خبره وکړه د ایمانی خبره ده زمون نظر د شریعت د مسلمانانو د انبیاء علیهم السلام د ټولو چې نه دا شی نه چې دا د الله مخلوق دی دا د الله نه لاندې دی دا دا غن نشي دی نشي نکانی و د دې ته ګوره الله معلومه و برا دې ته ګوره او الله ته نظر بوزا دې ته ګوره او زړه دې بره بوزا اسمان ته عرش د مؤمن سره زړه بره رواني بره دې د وجه د کافرانو نوم دې اهل الذمه اهل الارض اي تزمکه والا وای ولكنه اخلد الى الارض دې اصل معنا پوهیږي کنه هغه کافر مولا په بارک الله سوي دي چې هغه زمکه ته مایل شو اړې کته روان شي زمکه ته میلان سره د دنیا پیسې خزي شیان جیدادونه دا دې ته چې سره مایل شي داخله دی لار دوی او د مؤمن سره طریقه څه ده چې دا غزر همیشه بره بره رواني دا غزر خزانه دا غبر وی په اسمان کې وی اجعلوا خزائنکم فی السماء صلی الله علیه وسلم به خپل خزانه بر ځان له مقرر کوم ځای کې د خزانه والته به زړی رب جان ته به ورسي د مؤمن سره زړه همیشه بر رواني دې د وجنه کله چې دا مړ شي نه الله د روح هم بره بوزي د اسمان دروازې ته کولاو شي او به بر بل اسمان بل بل حتا ينتهى الى السماء التي فيها الله تر دې چې د انسان د روح ورسي هغه اسمان ته چای چې الله دې نو ال د چې کله ورسي نو الله رب العزت سره به هغه خبري وکړي چې یو کتاب عبد فعلین لین کې دا ولې کې دې سړي کتاب اړې بر دین عملونه هم بر کیږي نو روح هم بر روان دی نو اسمانونه به به جاړي هم کله جمل شي او کافر سره چې د مجرم چې د چا زړه بر نه دي نو داغه طریقه دا ده چې هغه زړه کته روان دي نو کله چې مړ نو د روح په اسمانه پورې لاړ شي بر باندې لا تفتح لهم ابواب السماء الله فرمایي د اسمان دروازه باندې نه کولاوي ځکه د کله بر تل نه نه د فکر بر تل نه عرش تر رسیدل نه د عرش د پاسه چې کوم عظیم ذات دی هغه ذات ته د اړه نو ورغلی نو د دې د وجنه الله رب العزت د روح هم برانه بوزي نو دارنګ عملونه چې کوي کدا صدقه ورکی کدا منځ وکي کدا هر یو عمل وکي د اسمان نه برابر نشي تللی لا تفتح لهم ان لارواحهم ولاعمالهم د دې د ارواح او د اعمالو لپاره به اسمان دروازې نه کولاوي اړې برنه دی تل د مؤمن سره رب برسي کوم شي ته چې ګوري نو تا ته الله کار کوي په دې معنی باندې چې سره به دې بر عرش رواني دسی ذهنیت خپل ځان له جوړول پکار دي کدا الله شرط موږ له جوړ کسنه سره درجه کې ان شاء الله د ایمان په خوان باندې به موږ پوي شو د ایمان په حلاوت باندې به پوي شو خو هغه عبرت دی واخص عبرت اسمان ته وکتل نه عبرت دی واخص زمکه ته وکتل عبرت دی واخص هغه ته عبرت دی راخسته او منګه انسانان چې کومي بعضي د سره خپل خواهشات تخلي بعضي سره نوم اورېدل چې اسمان زمکه او بعضي انسانان د چې په دې پوری کې چاو د دې سو خالق شته صرف دومره مني او بعضي د دې چې په دې باندې الله ته ورسېدل ځان الله ته ورساو همدا اسمان زمکه ده ابراهيم عليه السلام په الله ته رسېدل دا خو د ایمان باس شروع دی رسته بیا د یقین باس راځي د دې د وجه د ابراهیم علی السلام کوم ځای کې چې قصه نشي واقعا او غد العل بین اسمان او زمکه په کې ذکر کوي ځکه چې هغه ته برد ډیر اخسته دی په سورۃ ابراهیم کې دی و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء الته اسمان او زمکه بیان کړي سورۃ انبیاء کې راځي چې ابراهیم علی السلام مشرکان ما استدلال کاوه چې تاسو دې بتانه عبادت ولې کوئ نبی الته ویلي دي هغه الله چې هغه ذات چې په تر السماوات والارض چې اسمانونه او زمکه هغه پیدا کړی دی وانا علی ذلک من الشاهدین زه په دې باندې گواهی ما نو التم سماوات والارض راوړل سورۃ انعام کې دا ویلي دي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض دا د ابراهيم اسلام په عامه قصه کې تاسو ګورئ هرځه کې دا د جملې ولې بیانې وجه دا ده چې هغه د دې کتاب نه ډېر عجیب عبرت اخسته یو د دې دوه پانو کتاب نه ناشنا عبرت هغه اخسته یو دون عبرت اخسته چې الله به پیژندل او د دې د وجه ما مخکې تاسو ته ویلو چې الله رب عزت ظلم او عذاب نه دی د سنه چې هغه موږ نه غایب دی او دلیل نه دی ودرول د څه دلایل ودرول چې په دې سترګو کې رانه نشته دي موږ ته او په دې غوګونو کې رانه نشته دي په دې دماغ پسترګم الله باندې ایمان راوړل کیږي ورا پسترګو قران کې دي او په غوګونو باندې ایمان راوړل کیږي سورته کهف کې تاسو وګورئ الله سبحانه و تعالی فرمایي وعرضنا جهنم وای زب جهنم را پیش کم الله زمون فرمایي یوم اذن په دغه ورځ باندې للکافرین عرضا کافرانو ته به زرا پیش کم کافران به ولاړ الله به جهنم راولي دا ډېر هیبتي حالت دی یو روایت کې راځي چې انبیا به هم پر مخې پریوزي په دې ورځ وکانو لا یستتیون السمع خپلم نه پویدل چې فکر وکي او په سترګې ویني او بل چا ته وګم نه کې خدا نو کله چې بل نه واورې د تب الله پیژنې لکه اوس موږ د مجلس کې چناستي تاسو د بل نه اورئ الحمدلله وکانو یستطيعون السمع باندې تاسو عمل کوئ او کافران چې دی هغه دې ته دا طاقت نشته چې دا خبره واوري نو ما دا مقصد بیانو چې د الله دوه کتاب دی یو مفتوح دی یو مکنون دی دا مفتوح کتاب ډیر واضح دی زنانم پیدا ته غستې شي سړی هم غستې شي امي مغستې شي امي سړی یو ولي په بیم دی غنی ویل کنه هم په الله باندې دونه قوي ایمان به جوړ شي چې د مولانو نه بل ایمان غوړی دا خبره غوړی یاد کړئ من مولان په دې میراب کې ناشتي او کتاب ته بناشتي او په الله باندې ایمان کمزوري او یو سړی په دکان کې ناشتي او داغه به د الله په ذات باندې ډیر قوي ایمانی هغه به د الله ولی په دکان کې بنایست دی او تبه په جماعت کې او یا به منافق او یا به فاسق درجه کې یا به زوی په ایمان درجه کې والعیاذ بالله ما تخبر دا خبر ډیر ناشنا ښکاره کی چې سړی جمعه کې ناس دی خراب شي نو مقصد ته وراشو مقصد هغه دا چې دو کتاب الله سبحانه و تعالی جوړ کړی دي بندگان د پاره یې را لګره د قران او دیم کتاب مفتوح د الله دی کلاو کتاب چې دا غینه هر څوک عبرت اخستې شي ناراضي چې په دې کتاب مفتوح کې لکشان ذهن استعمال کو خپل ذهن به پکې وچلو صرف د دې خبر د پاره کې د خپل ایمان کې تازگی پیدا شي صرف د دې مقصد د پاره چې ایمان کې ترقی راشي په دې کتاب مفتوح دا کلاو کتاب چې د اسمان او زمکا په دې کې ډېر نه کې پرتی دي یو دا غنه انسان دی لاول به خپل ځان ته متوجي شي او د خپل ځان نه بعد به دې کائنات ته لاړ او دا غنه چې موږ رالو کنه د دې په دې مثال لکه قطره من بحر د دریاب نه چې یو تاس کې راواله ذره من من الكائنات د دې کائنات نه ذره مونږ رالو ځکه مونږ علم هم نشته دونه او کوم خبرې چې ذکر کوو هغه د الله رب العالمین د کائنات په مقابله کې دونه لګه واړه ده خو اسی اشاره چې ورکړې شي تاسو الله ذهن درکړې دي عقل درکړې تاسو ډېر سوچو کې تاسو ډېر معلومات وکړي عظمت توجه پیدا کول او رغبت پیدا کول او د الله سبحانه وتعالى استحضار دا غرض وفيك انت والعالم الاكبر وپتا کې الله ډېر غاټ عالم راجمه کړی دی که سوچ دی وکړه ته دا ګمان کې سر نه تر کو پر موږ په ول ویشتي لیکن پتا کې ډېر لوی عالم راجمه شوی دی که چرته سوچ وکړي ډېر کرت موږ د خپل ځان نه خبر هم نه دي چې مشندري الله من کې لګولې ده کدا هغه نه سم خبر شولې الله به پیژنې د دې نه څوک خبرېږي هغه سوچ ډاکټران دي هغه سوچ طبي لستل علم طب پر دې ولستګان نو د دینه به خبر شي یا د ډاکټرۍ علم دی وکړه د انسان د هر جز نه سر نه والا تر خو پورې د ټول بدن نه خبر شولې د الله سبحانه و تعالی ناشنا حکمتونه ناشنا قدرتونه ناشنا علمونه او دا غیر رحمت په دې بنده باندې او د دې انسان احتیاج دغه الله ته دا به تاسو معلوم شي چې بنده ته څونه محتاج الله ته وغه ته باندې څونه احسان کړی څونه نامر باندې کړی نو دا موضوع چې رب بیانې په دې باندې وختونه لګي ډېر اوقات چې څنګه سبا داګه نه به ویو لګي خبره نیمه په وس بیان کو نو وتزعم انك جسم صغير وفيك انت والعالم الاكبر دا ځان سيات کوي ومن آيات قدرة الله وعلمه وحكمته وتوحيده ووجوده د الله د وجود نه خدا دا داغه د قدرت دا دا داغه د علم دا دا نو داغه د حکمت دا دا نو داغه د توحید او د یووالي نه هم دا دا کنه هغه شریکان به څنګه جوړ شي ان خلقکم من تراب الله تاسو پیدا کړی سي د خاورونه پیدا کړی د خاورونه ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو انسانان جوړ شول بشر تنتشرون په دې ځمکه کې خواره واره وګوره دې نه کېته موږ خاور او خاورا د خاور نه پیدا شي خاور یو جماعت دی روح پکې نشته دی یخرج الحي من المیت داشو د مړي نه الله د خاور نه پیدا کړي ژوندې انساني ته جوړ کړو منګه ماده زموږ چې د خاور ده د خاور نه الله سبحانه وتعالى مو پیدا کړی خاور جماعت د فزیدې نشي الله رب عزت دارا جمع کړه روح په کې ورواچو وس د چې ناشنا ناشنا کارونه کوي چې دا انسان لا دا دعوه کې ځان د الله نه اوچت غني به د د د قمقلتوب د وجه ځان د الله نه به اوچت غني منځ کې الله د خاور نه پیدا کړ هغه خو زوره خو حرکت ولا ورکتن تشرون پسمه کې اوس پاره وای سو کارب دي سو کاجم دي سو کېوالا کې سو بلالا کېوالا او د انسان کما قلتوب او د د حقارت دا بل وز بیان کوم به ان شاء الله چې ناشنا حکمتونه د قران او د حدیث به تاسو واورئ دا په داسې باس کې سړي باندې راکولوي دا سړي د مخ کې نه معلومه نه دا کتاب کې سړي لیدلی وي په دا شکر دې منبر ته وخیږي او داسې مقدمه کې خو دلې شي نه به داګه نه بعد الله سبحانه وتعالى زین کې داشي دا داګه ورکړوي به لکه دلته دا حکمت واوره یو چې دا څنګه جوړ چې الله د انسان د خاور نه پیدا کاوه د دې ډیر رازونه دي یو دا حکمتونه نه دا ده چې دا خاور چې د کې عاجزي ماده ده د تواضع د خشوع د ذلت ماده پکې ده الله دا انسان د دینه پیدا کړی د پاره کې خشوع وي د کې تواضع وي بده کې تکبر نه بده کې لیواله نه دا وجه چې انبیا الله په انسانانو کې را لګري ځکه د خاورې نه پیدا دي په جنت کې پیغمبران نشته بل سره د نام کې ما ویل تاسو ده دا وجه په کې نشته ځکه د اور نه پیدا دي اور کې تکبر ده لیواله اوچت خطل پکې دي خاور کې کتواله دا د دې لپاره چې دا انسان کې د تواضع ماده وي او د الله د تواضع ډیر خوښ ده او تکبر ډیر بدیش تواضع ولې ډیره خوخه ده خوشو تواضع تکبر ولې بدیش ځکه تکبر د الله سره ډیر زیات دی داغه په ماحول کې تکبر ډیر زیات دی نو تکبر داغه خوښ نه دی او داغه په ځای کې خوشو تواضع تزرع نشته ناغه ځکه ډیره خوخه ده قیادت څه ده کم شی چې په یو ځای کې نه هغه قیمتي وي او کم شی چې په یو ځای کې ډیر دی هغه به قیمت وي دا څه ده کنه یو شی چې ځای کې ډیر ملاوي ده د قیمت کمی تکبر د الله سره ډیر زیات دی ستا تکبر ته هیڅ اجازه نشي ته تکبر کې ځان لوی غاڼه تواضع تزرع خشوع د الله سره نشته دی تزرع تواضع خشوع د الله دربار کې دا شی نه نشته دی هغه د زور اورتیا ذات نو کله چې بنده غته عاجزي کې د عاجزي د الله ډیره خوخه دا خشوع ډیره خوخه دا ظاهري او د سر کته کول ډیره خوخه دا سجده ذکر الله تعالی ډیره محبوبه ده په ټول عبادت کې سجده الله تعالی ډیره خوخه ده وایي دا دې کې ظاهري ډیره نو په دې وجه موږ الله د خاور نه پیدا کړو بل د دې لپاره چې انسان ځان لوی نه ګڼي نبی رسول دې اشاره کړې ده چې ولې تاسو فخر کوئ په یو بل چې زده سي موزه ده چې پلان کې خېلې موزه عربه مو قریشی ما کلکم من ادم و ادم من تراب و ادم من تراب دا حدیث تاسو معلوم دی کنه کلکم من ادم اے خلق تاسو ټول د ادم رسول نه پیدا یې و آدم خلق من تراب او آدم علیه السلام الله د خاور نه پیدا کړ خاور خو عجز شی ده کمزور ضعیف او تاسو ماده غلا خپل مادي ته مو ګورئ ولې ځان دوی غنئ پیدا شوی د خاور نه او ځان چې دوی چې غنئ دا څومره کم اصل یې ته د خپل اصل خلاف کې دا څونه به وقفه اصل د خاور ده او ځان چې غنئ ځان دوی غنئ تکبر دا انسان تباکی او هلاکی زما عزت مندو په دنیا کې هر فساد دا د تکبر نه پیدا شوی دی تعصبونه چې تاسو ګورئ دا زدونه چې ګورئ دا د حق دښمنی چې ګورئ دا د کبر د وجنه په کور کې چې جګړې راځي دا د کبر د وجنه په دا اختلافات چې پیدا کیږي دا د تکبر د وجنه دا شرونه چې پیدا کیږي دا ټول د دې اساس تکبر او لیواله ده په دې خبره به ځان له سوچ وکړي الله رب عزت منګه د خاورې نه پیدا کړو د خاورې نه چې پیدا شولې په دې کې دغه راز نور رازونه د الله رب عزت باندې پکې وي فیزان تم بشرون تم تشرون به دې نمبر موږ الله د نطفه نه پیدا کو هغه څنګه پیدا کړو دا ډیره ناشنا خبره ده چې دې وضاحت به ان شاء الله به بیانوم چې تنگ نشي وبالله تعالی التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین